بسم الله الرحمن الرحيم د پورې هغه مقصد ثالث چې کوم او باب ثالث دا هغه متعلقات تر څو ټول ختم شو قاعده مهدی برابر شي اوس د دینه پس یو تتمه وته وای خاتمه وته وای هغه موږ بعد مباحث پاږي کې راځم کړی دي هغه به وایو چې پای کې بعضی ضروری مباحث دي هغه د قران کریم د فهم سره متعلق دي هغه دا چې قران کریم کې سوراتونه څومره دي او د هغه سوراتونو ابتدا افتتاح په کومه طریقه باندې شوی مجموعي سو صورت دي نو ګوره قران کریم کې خټول صورتونه چې دی هغه 114 دي یو سل سوار دي ا دې کې خلک هغه یو سوال غوندي جوړي اړوند تکي و یغه څه شه دي چشمار کې نو فصل ووري او چې نیمه ته لاړ شي چې چې نیمه دغه کې نو هغه شلو تم نه وای چې نیمه ته دی نو شلو تن راسي او چشماره کې نو د سلونه وړي نو هغه سورتونه د قران د چې دی یو سل سوار لس او کو د قران نیمه ته لاړ شي نو د قران تر نیمه پورې سبحان الذي اسرا بعبده او سورته کهف کې کنه نیمه د قران نو هغه خو بیا تر هغه پورې شل سورته هم نشي پوښتنه دا دغه دې چې خلک سوال کوي خجی سورتونه د قران کریم دا خو یو سل سوال لس شو افتتاح د سورتونو چې دا هغه په لسو طریقو سره شوی دا په څو طریقو سره په لسو طریقو سره د قران کریم د سورتونو افتتاح شوی دا یو افتتاح د قران کریم د سورتونو چې شوی دا هغه ته استفتاح بالثنا وایي په ثنا سره د الله په ثنا سره ابتدا وشي صحیح شو او بیا دا ثنا په دوه قسمه ده یو ثنا چې کوم ده ثبوتی ده یو ثنا سلبی ده یعنی یو ثبوت وی چې الله الحمدلله ټول صفاتونه د خدای خاص الله دی دا دی کنه تبارک الله برکت ورکون کې الله دې او کله سلبی وی سلبی معنی دا چې نفی کتنه سبحان الله پاک دی الله الله پاک دی نه الله کې د نقصان صفاتونه نشته نشته خبر ورسې کنده نفی کی پاکوالی معنی هم دغه راځي کنه چې لری کړل الله پاک ته د صفاتونو د نقصان نه په دې طریقې سره اوس چې کم ثبوتی راغلی دي ثبوتی نو هغه پنځه سورتونه دي پس پنځه سورتونه په الحمدلله سره دي الحمدلله و سورتونه په ټول راځي لکه سورته فاتحه په سر کې الحمدلله ها د سورته انعام په سر کې الحمدلله د سورته کهف په سر کې الحمدلله د سورته سبا په سر کې الحمدلله د سورته فاتر په سر کې الحمدلله صحیح شو د پینزو په سر کې ثنا ده ثبوتی ثنا ده او په لفظ د الحمد ثنا ده او دو صورتونه داسې دي چې هغه کې په لفظ د تبارک ثنا ده تبارک الذی نزل الفرقان سوره فرقان صحیح شو تبارک الذی بیده الملک برکت ورله دی شته ورله پوښوي نو دا ثبوتی دی ښا سلبی چې دی سلبی چې مطلب هغه کې هغه نفی کوي د نقصان صفات ته منفی کوي چې دا پکې نشته دا پکې نشته د دینه پاک دی لکه سورته بنی اسرائیل خو ثنا کومه ثنا ده سلبی ده او په لفظ د تسبیح سره ده په لفظ چا سره ده د تسبیح سره ده خاصی نو داس شو دا ول تداویل شي اوس په دا وایي چې سوار له صورتونه پس سره سورو شوی دي پس نه سره سوار لس و صورتونه په ثبوتی سنا سره و صورتونه په سلبی سنا سره سلبی معنا نفی کول یو شی منفی کول صحیح چوکان دا سوار لس صورتونه په دې او دا سنا ثبوتی ده کنه صفات ته الله کنه تبارک الله برکت ورکون کې الله پوه نو دا و صورتونه چې کوم دنه په دې طریقه شروع شوې دي دویمه طریقه چې کومه ده د افتتاح نو هغه استفتاح بالمقطعات ده استفتاح د صورت سوشي افتداء د صورت په مقطعات سره وشي مقطعات هغه حروف دي متقدمین علما دي ته حروف وي متأخرین علما ورته اسماء وي بیزاوی وغیرہ ورته اسماء المقطعات وي خو لیکن متقدمین علما چې کوم دی هغه صحیح دي ځکه چې هغه د نحوی فرقونه نه دي کړی هغه د نحوی فرقونه نه کوي بلکې هغه د عربی د کلام په اسلوب باندې چلیږي بس دا نحوی فرقونه اوس راووتل دا نحوی فرقونه نه دي پاتل کې دا منطقي فرقونه دي نحوی تنقل شوی دي نو په دې وجه ته هغه حروف مقطعات وایي حروف مقطعات چې دي دا په سوره دي دا ټول چې حروف مقطعات خو 29 دي کنه څو دي 29 الف با تا سا جیم ها خا حروف تهجد وته حروف تهجد 29 دا د او د 29 سوراتونو په سر کې د اونتیس سورتونو په سر کې سراغلی دی حروف تهجی راغلی دی صحیح شو الف لام میم ذالک الكتاب الف لام میم الله لا اله الا هو الحي القيوم الف لام میم صاد الف لام را ها الف لام میم را دا کاف ها یا عین صاد طه طاسین میم طاسین یاسین صاد حامیم حامیم عین سین قاف قاف نون دا ستدي دا چې دا ټول لازمه خدا بیا یو یو صورت په سر کې کنه کرا کرا الف لام را د سورې سورتونو په سر کې راغلي الف لام دا ټول 29 سورتونه جوړیږي خو په خپل باندې 29 سورتونه دي خدا مقطعات چې راځمه کې او دا شمار کې چې الف لام میم دی یو د دریو سورتونو کې لکه پنځو سورتونو کې هغه پرېږدي ها او لکه دا دغه شانت الف لام را ځان تشمار کا اگر چې د دریو سورتونو په سر کې وي الف لام میم را یو شمار تواسین بډیرو تواسین میم بډیر سورتونو کې کوته یو شمار کا تواسین بډیر سورت هو یو شمار کا دا سه حامیم کنه دا ټول چې را واخلې نو بیا د دین سوار لس مقطعات جوړیږي سوره جوړیږي سوار لس چې دا تکرار ته نه حذف کی سوار دی قطعا جوړي علماء وایي دي کې عجیبا سر دی اوراز دی پکې سر اوراز پکې وایي دا دی چې د متقدمین علماء په نس باندې حروف تهجی سوار لست حروف تهجی سری سوار لست دا رست خلیل راغ نو هغه الف او حمزه کې فرق وکړ پوه شو کنه مخکنی علماء په الف او حمزه کې فرق نه کولو خو بس چې ساکن شو نو الف دی او چې ساکن نو نو حمزه دی پوه شو کنه هغه بداسه ده چې ساکن یې اصلي شو کله ا هغه دا فرق نه کول نو هغه 28 نو ګوره د 28 تو نیمه سلیریش رال او د 29 سورتونو په سر کې رال نو د متأخرین مذهب هم پکې را غیر متقدمین مذهب هم خدا خو اصلي او سر دی کنه چې علما پکې لټولې د ګوره دا پکې عجیب غونه کمال دی کنه خجی او دا چې کوم دي دا حروف ته بیا خپل جمع کې چې الف ته او لام دی او میم دی او حا دا او میم دی ها حا دا کې بیا میم بش مارا کنه میم په دل شمار شو یا دا او سین دی او کاف دا چې بیا ټول لازم کې دا بیا 78 جوړیږي نو بعض علماء دي کې اشاره ده ایمان شعب الایمان تل ایمان بضع و 70 شعبتن ایمان څه د پاند سره او یا شعبې دی نو دا وی هغه طرف ته اشاره ده خدای اشارات دي دار چا خپل خپل دغه پکې ښا شیعاګان وای شیعاګان وای ګور دا حروف چې را جمع کې کنه وای د دین یو شی جوړیږي خدا حروف ټول را جمع کړي څنګه وای صراط علی حق نمسکه پوښ دا ته ویږي چې لار د علي ته حق ده مونږ مونږ نیولې ده مونږ ته دا خبره صحیح ده مونږ ته د علي ته په دغه باندې دغه نه کو پر دینه دام جوړیږي آ تاسو نه نیولې مونږ د دینه دام جوړیږي چې صحیح طریقه کما السنه خپل لار د سنت سره برابر خوښ نه تاسو خو سنت نه خلاف تاسو غالي بدعت نه دا بهر حال خدا خو اسی او دغه کنه یو اشارات دي اسرار دي چې څوک تر او باسي د بعض صورتونو استفتاح او افتتاح په ندا سره شوی پس سره ندا ندا اواز ته وي چاته چې اواز کې کنه او نا یاسین او مقطعات یا ایها الناس پس نو دا بیا ندا بیا دوه قسمه ده دا ندا بیا کله عامی او کله سی کله خاص کله بیا چې کوم چې خاص نو بیا کله خاص نبی ته وی او کله مؤمنانو ته وی نو اوس وته ګورا ندا عامه یا ایها الناس د سورته نساء په سر کې راغلی او د سورته حج په سر کې دی یا ایها الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحده د سورته نساء په سر کې دی او یا ایها الناس اتقوا ربکم ان زلزله الساعه شیء عظیم د سورته حج په سر کې دی تاسو خیال دی نو د دوو صورتونو په سر کې عام نه دا ده یا ایه الناس اے خلق دغه شانتی د دریو صورتونو کې مؤمنانو ته خاص نه دا ده خاص نه دا خو مؤمنانو ته ده لکه سورته مائده یا ایه الذین آمنو اوفوا بالعقود د مائده په سر کې نو په ندا کې سور راغل اول دو صورتونه شو بیا درې پنځه شو او بیا ورپسې چې کوم دنو پنځه شو په لس صورتونو په سر کې سدي د لس صورتونو په سر کې سره ندا راغله د لس صورتونو په سر کې ندا شو د سوار لس صورتونو په سر کې سنا شو نو دا صورت سلیل شو او د 29 صورتونو په سر کې صدا مقطعات دي نو هغه دې سره جمع کې سوره به جوړ شي یاره پوه شوې ها 2914 53 صورتونه خدا هو کې ده بیا کله استفتاح وی دغه وای چې کله استفتاح وی په جملې خبریه سره په جملې خبریه سره او دا په دروي صورتونو په سر کې راغلي دا دا جمله خبري جمله خبري په سر کړه په سر کې لکه سورته انفال يسالونک دستانه پښتنه کې عن الانفال د انفال مبارک نو دا سره جمله خبري ده دغه رنګي د سورته توبه په سر کې براءه من الله ورسوله سورت قارعه په سر کې القارعه ما القارعه سورت تکاثر الهاکم التکاثر سورت کوثر ان اعطینا کوثر دا ټول جملې خبرې دي د درویش سورتونو په سر کې راغلي دي ښا کله په قسم سره افتتاح سورت شيخه قسم ته ډایرک شروع آل استفتاح بالقسم پنځل سورتونو په سر کې دا سورت صافات والصافات صفا قسم دې کوم شرط الفاظ والكراشي اذا ان وغيرها کنه دا إذا وقعت الواقعة إذا جاءك المنافقون إذا الشمس كورت إذا السماء انفطرت إذا السماء انشقت إذا جاء نصر الله إذا زلزلت الأرض زلزالها ده إذا تجي شرط کله به استفتاح بالامر حکم برتر سر نه کوي لکه څنګه لکه سورۃ الجن وګوره سورۃ الجن قل اوحي الي امر دې کنه قل واو اقرا بسم ربك الذي خلق سيشوا قل يا ايها الكافرون قل هو الله احد قل اعوذ برب الفلق قل اعوذ برب الناس هغه یو امر پکې لاړو سبح هغه سو هغه په تسبیح کې ثنا کې تیر شوی صحیح شو کله استفتاء بالدعاء وی بد خدوانه مراد ګره خیری دی بد دعا بد دعا سره صورت شروع شي درې صورتونو په سر کې ویل للمطففین تبا دي شدا په تول کې کمی کوونکی ویل لكل همزه پوه شو دام بد دعا هلاکت ته هر یو عیب لګون کې لپاره صحیح شو دا یو بحث دا بل بحث ووري یو تفسیر دی او یو تعویل دی یو تفسیر دی یو تعویل دی د دې دواړو ترمن د فرق څه تفسیر ماخوذ دی د فسر نه فسر څه ته وایي فسر ویل کیږي ازاله القشر یو شی ده کنه غز دی مټک ادا غي نه دا غلره کوټه کته لره صحیح شو کنه دي ته سوي دي ته فسر اباد وي د سفر نه ماخو د غم کشف ته وي نو دي کې سه خکاره شي کنه هغه شي پکې راخکاره شي نو دي کې معنی د کشف پرته په لغت کې دي ته وي تعویل چې کوم دا د اول نه ماخوذ دي اول آل الامر اذا رجع کله چې یو شی واپس شي او په اول کې معنی بیا د صرف پرته یو شی اړول ټیک شو نو تفسیر چې کوم دی د تفسیر او د تعویل ترمن د سفر شته او کنيشته ابو عبید نحوی وی تفسیر او تعویل ترمن د اس فرق نشته دی دا دواړه متحد دي لیکن دا خبره غلطه دا خبره سره غلطه ده نشاپوری کې سخرت کړي تفسیر او تعویل یو شی نه دی هغه وی ابو عبید خطا شوی دی هغه وی ځکه خط او خدای وجه ول راغلی دا وی کله کله کیږي دا څه د تعویل په معنی د تفسیر سره راشي راشي کله کله راځي خو لیکن دا نه چې دواړه دی یو شی یو شی نه دی ها ا مشهور تفسیر په تفسیر کې اوس دا دی چې تفسیر ویل کیږي الکشف بالنقل الکشف په نقل سره معنی څه کول معنی راخکار کول واضح کول په نقل سره معنی واضح کول تعین د ما هو المراد یا معنی هغه تنا غستل نو دغه تسویل کیږي تفسیر وته ویل کیږي اوس دا تفسیر چې معنی به نقل ته اخلي نو یا به د قران نه راخلي کله قران بعد د بعد تفسیر کوي یا به د سنت نه راخلي یا به د صحابه او د اقوالونو راخلی او یا به د تابعین راخلی تفسیر د سلور کسانو قرآن سنت صحابه او تابعین دا ابن کثیر رحمه الله لیکلی او دا تفسیر د سلف نه پس سلف نه تر تیر شو ته تفسیر کې وغی نه دی کړی سلف په پیژنې سلف چاته سلف صالحین خود خدای او اصطلاحی معنی لري آیات ساتل ابن عابدین وی شامی رحمه الله سلف د احناف ختمی په امام محمد باندې بس ختم امام محمد نه پس سلف نشته دي متقدمین به شو متأخرین به متقدمین د احناف ختمی په شمس الائمه حلوانی باندې پوه داغه نه ورسته متأخرین دي خو سلف چې دي سلف دا بس د خیر القرون خلق ته ویل کیږي صحابه تابعین تبع تابعین دې نه دی خو بیا ستاسو سلف نشته ښا پوه شو کنه نو سلف دغه د شر القرون خلکو ته سلف نه وایي د سلف چې کم تفسیر نه کړي او تی کې دا زندقه ده دا څه شری دا زندقه ده سلف د کم حدیث نه یو معنی نه د فهم کړي او ضرورت هم په هغه زمانہ کې وو د فهم طریقې هم او نه د فهم کړي هغه ته فهم کې نه دا غلطه خبر ورسې کړه لا ته نشي کولای د احناف چې کله وایي چې اتحاد دروازه بند ده دا دې معنی سره نه وایي چې نوې مسائل را پیدا شوي ته پکې اتحاد مکوه نه کوم کې چې سلف اتحاد کړي دي په خبره ورته دي کنه او د سلف ترمنځ په اقوالو کې لس قول دي پنځه قول دي درې قول دي هغه نه یو را واخله خو ته ځان نن چا کونه مې جوړه وته په ځړه مسله کې را پاسې دي او ته الته نس شروع کړو هغه کې نوې اتحاد کې نن نه سلف نه دي کوشي په سلف باندې بدا سرد نه کې ګورخه دا یاد ساتي موږ د سلف تابع یو پوښ نو سلف او د دی وجنا زمون په مذهب کې معتبر د فتوی اول کتابونو ته ذکر کوي هغه څه ذکر کوي ظواهر سته ظواهر سته کم کم دي د امام محمد دغه دي مبسوط ته صحیح شو او جامع صغیر دی جامع کبیر دی سیر صغیر دی سیر کبیر دی او زیادات دا شپږ کتابونه ولې دا سلف کتابونه دي دا د امام ابو حنیفه اقوال دي د امام ابو یوسف اقوال دي د امام محمد دي په شو د دین وروست پکې نور څوک نشته دی نو دا سلفونه د دی وجه نه دی وای چې زړو مسلو کې ته کله غږی کړي ته هغه کتابونه ته فتوا د هغه کتاب نه ورکاوه او ته داسې مکه وته د فتوی بیا شانی دا هغه نه وروست د فتوی کتابونه ته تقولی دا نه چې مثال کې تو پرتن رساله کې څه شی ولیدو چې را ما فتوا مون ته راوړه نه نه احتیاط وکا تا ته د فتوی کتابونه ال تخولی دا ظواهر سته دي بیا دا غینه پس هغه د فتوی سه کتابونه متعین کړی دی پای کې جامع دغه د احکام القرآن د جساس ته او داسې بعضی کتابونه د کرخی کتابونه دي دغه بزدوی کتابونه دي دغه کتابونه نه بتس کې فتوا پیش کی پوه شو کنه فتوا چې تر اخره دا غوښ په دغه سره که یو نوې سړی فتوا ور کړی دا ان بیا وګوره کما کنازله نوې ور نوې ور کړه خو لیکن دا مور په زړو کې راځي فتوا مو بهر حال اخو د فتوی کتابونو کار دی خو لیکن دا خبره ده چې تفسیر کې دا اصول دي چې سلف تفسیر نه کړي نو هغه وته نه کوي تعویل څنګه مثلا تعویل څه کولای شي خبر اورته دي کنه تعویل هغه دا دی چې داسي یو معنی باندې ته یو آیات هغه طرف ته واړی چې هغه آیات هغه معنی سره موافق راځي موافق راځي قران او سنت اجماع د امت داغي سکی داغي سره مخالف نشته مخالفت نشته دا سه معنی ته کې نو دا سه معنی چې کوم دی هغه ته کول شي او دا سه معنی چې کوم دی نو دا بیا په شروط سره جایز ده او دا هغه تعویل دی رائے دی چې د دې ګناه نشته چې د دې ګناه نشته خو پدې کې او پدې کې خصوصا چې کوم دنه مطلب دا راته سکے ته بیا تطبیق کې د زمانه سره متعلق اوس مثال کې تو فرمونګه آیاتونه راوالو په سیکولرزم باندې پیټ کو کنه یو سړی راترا پاتې دی چې دینه د سیکولرزم معنا غستل تا سلف او غستل سیکولرزم د هغه نکاح مبارک مخ وخت وو پوه شو هغه وخت کې نو کنه خبر ورته دي نو یو خدای چې تفسیرم داسې کول شي چې هغه وخت کې نو موجود یو شی یا ضرورت نه نو دا بل خبره یو دا سره چې مطلب دا زه تعویل کوم د دې معنی چې کوم دي مختلف قران په ډیر دغه راځي او دې ته په حدیث کې اشاره شوې ده لکل آیه ظهر و بطن ولکل حد مطلع وشکن د هر آیات ظاهر شته باطن شته او چې معانی محتمله پکې ډیری دي او د هر یو حد لپاره انتها شته پاغي باندې به ودرېږي نه باخوانه دغه رنګي قران کریم کې چې لعلکم تتفکرون لعلهم يتفکرون لعلکم تعقلون دا وای کنه نو دی مطلب هم دا دی تخپل فکر استعمال کا هو خو چې فکر استعمال نه ځان نه داسې جوړ نه کی لکه سر سید احمد خان پوه شو کنه چې تفسیر د رائے داسې وکړي چې د قران او سنت سره مخالف وي د اجماع د امت سره مخالف وي ته چې کوم دنو د جناتو نه معنی چې کوم دنو د غرونو خلق اخلي خبر اوسې لکه لته یو مردار تفسیر کړي جنات وای سوق دی وای دا دا غدي دا قلو خیره نو استمانه پر من الجن دا پښتانو خدای دې غار کا هو اس وخت انا ولې جنات نشو انه يراكم هو وقبيله من حيث لا ترونهم پوه دې تاسو وینئ تاسو نه وینئ وخت انا خلق نه وینئ بل چې کوم دنه مطلب دا مونږ ورته وینو مونږ نه کړو بیان چې به کوو کنه مونږ وینو دوه نه وینو یا سر سید احمد خان منکر د معجزات دی نو هغه څه کوي هغه په خپل تفسیر کې اضرب بعصاک الحجر الله وی اوه په دې همسا سره دا کاڼه چې هغه نو بر روان شي دی وی اضرب لاړ شه ضرب په معنا د تک سره اخلي بعصاک په دې خپل همسا سره الحجر د مخامخ غر ته لاړ شه دغه کې چینه راغی نو خلکو تراو دغه داسې د ځانه دا د معجزاتو انکار د کار داسې دا اوس د دغه سره مخالف دي داسې تعویلات کول څه دي دا بیا کفر دی دا انکار دی دا ناروا دی صحیح شو خجی اوس دکته هغه تفسیر به رائے خلک وایي چې حدیث کې خراجی کنا چې من قال فی القرآن برأیه فلیتبوأ مقعده من النار ترمذی کې روایت ده څوک چې په قرآن کې په خپل رائے سره چلیږي کنه نو دې ځان لپاره ځای په اور کې برابر کړي او یا چې کوم دنه مطلب دا دی بل حدیث کې راځي من قال فی القرآن برأیه فاصاب فقد اخطأ یو سړی خپل رائے په قرآن کې وچلو له حق ته ورسېد خو دې خطا شو نو خپل رائے باندې چلی هغه کومه رائے دا هغه دک سره رائے دا چې هغه بالکل هغه معنی کې څه احتمال نشته دی او ته جوړه معنی کې هیڅ احتمال نشته چې ته جوړې او دا رنګ قران او سنت چې کوم دنو دا غي استایید نه کوي بلکې دا غي سره مخالف معنی ته اخلي نو داسې قسم معنی غستل دغه دي په دی وجه باندې خازن مفسر دی هغه وای وای چې نه النهي عن القران النهي عن القول في القران نهي د وینا نه په قران کې وای انما ورد في حق من يتاول القران على مراد نفسه ادا په حق د هغه چا کې دی چې هغه د قران د آیاتونو تعویل داسې کوي چې د خپل زړه کې سم مراد دي پوه شو کنه خدي وما هو تابع لهواه او هغه شی چې د خواهش تابع وهذا لا يخلو او دا خبره به خالی نه اما ان يكون عن علم یا به دا خبره د علم د وجنه کوي او لا صدري کو سره وی یا و سره نه نو فان كان عن علم وای که چرته د علم نه کوي کما یحتج ببعض آیات القرآن لکه بعض خلک وي حجت نسی په بعض آیاتونو د قرآن باندې علی تصحیح بدعته په صحیح کول د بدعت خپل باندې ته بدعی لار خپل کړی دا هغه د پاره د قرآن آیاتونه راخري او توړ مرول پکې کوي او خپل بدعت صحیح ثابتوي وهو يعلم ان المراد من الايه غير ذلك ا دې خپويږي چې د آیات نه مراد څه دي غیر دی دا دا مراد نه دی بل څه مراد دی لیکن دې ځان ترا تاوي لیکن غرضه لیکن دغه غرض داوي ان يلبس على خصمه چې په خپل مقابل باندې سره ولي تلبیس پیراوي وان كان القول في القران بغير علم کو قران کې دا څه خبره کوي چې ته پته نه کې دیش دای معنوي د ته پته نشي تر دې مراد بل دی لكن عن جهل لیکن د جهل د وجنه کوي وذلك بان تكون الايه محتمله لوجوه فآيات کې احتمال د ډیرو معنی شته دی خو فيفسرها بغير ما تحتمله من المعاني لیکن د چې کوم تفسیر کو د دغه غیر محتمل معنی تفسیر وکړ دا احتمال هم په دې آیات کې نه هر چې هغه تعویل دی او هو صرف الایت اړول د آیات دی علی طریق الاستنباط الی معنی په طریقې د استنباط سره یو داسې معنی ته یلیق بها چې هغه د سره لایق هغه معنی آیات سره مناسب راځي و محتمل لما قبلها او وما بعدها ما بعد او ما قبل کوم د سیاق او سباق سره لګیږي و غیر مخالف للكتاب والسنه او مخالف د کتاب او سنت سره نه ده نو فقد رخص فيه اهل العلم په دې کې اهل علم سور کړی دی رخصت ور کړی دی صحیح شو کنه داسې قسمه نور خدا دغه کوي کنه غلام احمد قادیانی وی و مبشرا برسول یاتی من بعد اسمه احمد دا وسغه تعویل دی چې قران او سنت د دې احتمال نه لري او د چې کوم د محکمات ته دغه کوي او داسې قسم آیاتونه راخلي چې پاغیدان ته استدلال کوي یا بدعتیان د بریلیانو نه هغه سوی هغه وی د غیر الله نه مدد غوښتي شي څه دلیل دی سره وای ولی ذوالقرنین چې وی چې عینونی بقوت په قوت سره د ما سو کوي امداد کوي الک هغه ما تحت الاسباب او دا ما فوق الاسباب دی دا غلطه خبره ده دا دا دا غلط دا تعویل باطل ده دا تعویل سره دا باطل ده تاسو پوه شئ په خبره باندې نو تعویل یو د قران او سنت موافق دی د زمانی او د حالات مطابق ته او تطبیق دی په دې کې صدقه نشته حرج نشته یو د قران او سنت سره مخالف او د آیات غ معنی احتمال نه لري او ته ثابتې آیات کله معنی احتمال نه لري ته د قران او سنت سره موافق نه بیان صحیح نه لګوره ښا بیان صحیح نه ده ته تو سره پاس آیات یو وای بیخي الټا معنی کې ممکن کې امیان خلق او جاهل خلق وي لکه جمعه کې خبره مکوې لیلا فی قریش لیلا فی رحلت الشتاء والصيف یلا پوه شئ اوس د جمعه د خبره سره سم دغه دی ابل په غاغو کو ویل کار وای هر سړی ایتونه وای وی ځان نن شاه منصور بابا جوړ کړي نو هغه وی چې دا ډیر کمال وکړ کمال نو دا الټا معنا مکمل هیڅ احتمال نه لري د لیلا په قریش ته د جماعت خبره تر څه تعلق دی کنه نو دا داسې قسم خبره دار نه سي خاجي بل دا خبره ده چې قران کریم کې د قسم قسمونه قران کې راځي کنه الله قسم الله تعالی قسم کوي د اغي درې قسم دي په قران کې ښه څو قسم دي اسی قسم په درې قسم دی یو دا یاد ساتي قسم په درې قسم قران کې نه قسم په درې قسم دی یو قسم دې په دې عقیدې سره چې دا زه چې پچا قسم خورم هغه متصف ته په صفاتو د اولوهیت او د کمال سره نو دا مطلب دی چې کچرته د پاغه باندې په دروغ قسم وکړم ما به تبا کی ما بس کی ما به تبا کی هغه کی صفات د کمال او د اولوہیت دی دا سه قسمه قسمونه خوړل چې کوم دي کنه دا د الله نه بغیر او بل چا باندې نشو خوړل دا الله نه بغیر سری هغه په بل چا باندې نشي خوړی دا بس صرف والله او دک فقها چې وای کنه من حلف بغیر الله فقد اشرک چاته په الله نه غیر په بل چا باندې قسم وخورم د شرک دا شرک کم نه دا په کم قسم کې دی چې ته داسې قسم وخورې چې هغه چې په چا قسم خورم هغه متصف ته په صفات د الوهیت سره کما په دې قسم کې مخالفت کوي ته یری کما با څه کې عذاب کوي نو داسې قسم خورل په غیر الله باندې سړي دا شرک یو قسم دی په معنی د شاهد سره په معنی د دلیل سره چې ته وای هغه شاهد دی هغه دلیل دی په دې خبره باندې پوه شئ لکه هما عاشق چې قسم خوري کنه هغه یو شعر کې وای قسم بلب میګونی تو و زلف شبگونی تو که تو هی دل ربایی پوه شو کنه قسم می دی په دغه سرو شوندو په تور زل پستا باندې چې تاسو ته زما د ربا یعنی دا په دې خبره شاهد دی دا کومه تور زل په بدی ادا دوم رسري شوندې بدی او د با شک کېږم نه پوښ دا دې خبره دلیل دا داس دلیل ګرځي کنه شاهد هیڅ ګرځي نو دغه شانتي دا سړي دا قران کریم کې کړه دا قسم چې راشي کنه نو هغه په معنا د ستري په معنا د استشهاد شاهد چې کوم دنو هغه پیش کړي لکه سوي یاسین والقران الحکیم قسم ملی په قران حکیم باندې انک لمن المرسلین چې ته د رسولانو نه څه مطلب دا قران ستاف د رسالت باندې گواه او دلیل دی دا معنی شوخه انک لمن المرسلین بداسه دی صحیح شو کنه دغه رنگ کتا سو خیال کړي والشمس وضحاها والقمر اذا تلاها قسم ملی پنور باندې وضحاها په وخت د ساخت هغه باندې څنګه چې د ورځې او د شپې ترمنځ فرق شته څنګه چې د اسمان او د ځمکې ترمنځ فرق شته دا فرقونه شته کنه ځمکه لاندې اسمان برا ورځ رڼا شپه تیارو د نور ډیر رڼا د د سپوږمۍ کم رڼا دا شته کنه دا فرقونه چې څنګه شته نو دا یاد ساته چې د هیومینزم عقیده ملره د څنګه عقیده ملره د هیومینزم هیومینزم سوی ټول انسانان یو برابر دي هغه فرق دی الته فرق شته که نشته هغه فرق معنی کې نه معنی چې هغه فرق معنی دا فرق معنی تاسو پوه شئ په خبره دا داسې شاهد ګرځي دا قسم د دې لپاره ښا دا قسم د دې لپاره دا راځي کله به قسم سوي کله به قسم وي د پاره د دعا د څه د پاره د دعا د پاره وي دا به راځي خبره د دعا د پاره قسم لکه سورت حجر سلیرشتم آیات کې براشي سورت حجر سلیرشتم آیات کې براشي لوط علیہ السلام ته فرشتي رااله قوم رامنډي والي د فرشتو بارک فیداوی ته عامل مان دي بیزتی ولا کول غختل لوط علیہ السلام دا غي نه تنگ ته تنگ شو نو فرشتي وته وی لا عمرک دا عمر دا عمر دغه وخت قسم کې په دې فتحه داخلي کې تخفیفا لعمرک قسم دی په عمر ستا باندې په عمر باندې څنګه قسم خوري نو بعض حضرات خپل ته تقدیر لګی وی لواهب عمرک قسم دی په بخون کې د عمر ستا په الله باندې خدا تقدیر مونږ وایو نه دا قسم د پاره د دعا دی پوه شو کنه د سره پاره دعا ده پاره لعمرک عمر دې ډیر شه اطال الله عمرک الله دې ستا عمر ډیر کی انهم یقینا دا کسان دا قوم ستا چې دې لفی سکرتهم په نشخ پلکی یعمهون دوی سدي سرخکته روان دي دې ډیر په نشکې دي پته به ولګي پوه شو کنه دا به پته ولګي نو لا عمرو کدا قسم د سره پاره دی د دعا د پاره نو قسم د پاره د سشي یو قسم د په اصطلاح ایمان یو دویم نمبر قسم د پاره د استشهاد او استدلال او یو قسم د پاره د دعا نو قران کې بلا مختلف قسمونه راځي چې بیا خطا نه چې په غیر الله باندې قسم یو خو الله تعالی قسم دې پس خوري دا وخت پر خو غره خو تا زماره پر قانون دی خو لیکن بیا هم مطلب دا چې الله تعالی قسم خدا سيزونه نه کړی سلورم بحث سلورم بحث په دې مقام کې هغه څه دي اسباب النزول کله به موږ یو آیات مبارک وایو چې د دې شان نزول دا دی په دې اسباب النزول کې یو قاعده ځان سره یاد اوساتې یو څو قاعده ځان سره یاد اوساتې شپږ تنبیحات ځان سره یاد اوساتې شپږ قاعده یو دا دا چې دا عقیده بلري چې قران کریم چې نازل شوه دی نو په دې کې بعضی بلا سبب نازل دی او بعضی به سبب نازل دی بعضی واقع په خشوی دا غي بارکه بیت نازل شوی خو بعضی به ګره بلا سبب نازل دی لکه که څوک وایي چې نه ټول بلا دغه سببونه شته نو ته ته خدای اقرا بسم ربک الذی خلق دې سبب په شو اول کې نبوت راغې اول نه شروع شو سبب دا ټول شرک او کفر خو دا غټه ستبانه اجمالی سبب خو لیکن دا خاص واقع سبب نشته دویم نمبر به دا خبره یاد ولري چې د اسباب النزول فواید مشترک بعض حضرات د اسباب النزول مکمل مخالفی ښا بالکل شان نزول سره لګي دا څنګه نه پکاره البته شان نزول پر آیات خاص کول هغه راځي هغه به نه کې پوه شئ نو اسباب النزول فواید شته دي یو دغه دا ده چې ازاله الاشکال کله کله پایات کې ډېر سخت اشکال دي نو هغه اشکال چې تکله حل کې نو هغه څه شي هغه د پاره د کنه شان نزول وای هغه واقع باندې ستاسو ذهن خلاص شي کنه بس ته وای چې اوس په کویږم لکه صورت آل عمران کې با یو واقع راځي خصوصي حال تباغه بغیر د سبب نزول نه بیخي مشکل دی هغه څنګه د قاری صاحب هغه بدیل او ورقا او د عدی والا واقع څه ده بدیل ابن ورقا او د عدی والا غلا چې کړی دا فیقسمان بالله ان ارتبتم هغه آیات بیا بغیر شان نزول نه حل تاسو ته مشکلات پکې ډیر راځي ها مایده کې مایده کې ما پانام کې نو هغه دی ابن ابن دقیق ابن دقیق العید وای وای چې بیان سبب النزول طریق قوی لفهم المعنى بیان د سبب نزول چې کوم د طریقې قوی د فهم د معنی لپاره ته د معنی په فهم باندې کله پوښ شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه وای وای معرفت سبب النزول يعين على فهم الايه سبب د نزول چې کله ته او پیژنې نو فهم د آیات تاسو کې پاره کې امداد درکړي درې متنبی واوري کله په یو آیات کې متعدد اسباب د مفسرین ذکر کړي دا واقع سبب نزول دی دا شان نزول دی دا شان نزول دی دا شان تا نه به الته وار خطا شي خدای پاک اوس کوم څه کم شان نزول چې د سره وجنه نازل شوی آیات نازل شو ټول د پاره حل شو دا سم کیږي نو کله څوک یې څوک یو ذکر کی څوک دیمه ذکر کی څوک دیمه ذکر کی دا متعدد دي کله دا څه کیږي هغه بل طریقه ده دا څه بکله کیږي چې آیات په نازل شوی مخکې خو یو صحابي ته دا څه مشکل پیښ شوی نبی علیہ الصلوۃ والسلام تراغلی نبی علیہ السلام ته یا رسول الله ما ته دا مشکل پیښ رسول الله صلی الله علیه وسلم ته بس تا بارک دا آیات دی کنه ستا بارک دا آیات نازل دی نو دا نه چې د دې دی واقع په جنا نازل شنه نازل شوی د بلی واقع په دی خو لیکن د دا کا کیسه هم دا غي غونتی نو په دې وجه وته وایي چې بس د دې بارک دغه آیات دی لکه د لعان مسله دیو سړی دا مسله را پیښه شو په خپل خځه باندې دغه دغه کو غږی په وکړو چې ما خځه سره پلاني سړی مثال کې تو پر دغه دی مثلا لعان په لړ لعان واقع ته پیښه شو آیات پکې نازل شو الذين يرمون المحصنات ثم لم ياتوا باربعه شهداء فجلدوهم 80 جلده سوره نور کې راځي نو هغه واقعا بیا رستو یو بل صحابي وخت داسې واقع پیښه شو هغه راغی رسول الله صلی الله علیه وسلم ته فریاد وکړ یا رسول الله ما ته دا واقع پیښه شوې ده نبی علیہ الصلوۃ والسلام ورته فرمایل وستا بارک د آیات نازل نو نازل شوی خو هغه بل سړی بارک خو چون کې دا واقعا دواړه یو شان تیو یاد لري د بارک هم هغه شو کله په اسباب نزول په تعدد کې دا کارون کیږي چې آیات ورته مکرر نازل شي آیات مکرر دو پیری نازل شي درې پیری نازل شي کله آیات لکه مثال په تور باندې ما کان للنبی سورۃ توبه 113 آیات چې دی او یو لسمه سپاره کې ما کان للنبی والذین آمنوا ان یستغفروا للمشرکین نبی له نبی جایز چې مشرکان له بخنه وغواړي دا آیات چې دا آیات دا آیات دا خو د سورۃ توبه آیات سورۃ توبه خو مدینه کې نازل شوې ده حالانکه په صحیحینو کې راځي چې دا آیات نازل شوې ده پوه شوې په بارا د سکی چې نبی علیہ السلام تر وفات کېده ابو طالب نو هغه کلمه ونه ویل نبی صلی الله علیه وسلم تعالی الله نه بخنه غواړم الله منې کو چې نه بخنه په مشرکانو لا نه غواړي نو دا واقع خو په مکه کې و او سورۃ توبه په مدینه کې اخیری سورۃ نازل ده نو دا بسنګ چي نو دي کې بیا بعض علما وایي آیات مکی دي خو نازل شوی په دغه داخل شوی په مدني صورت کې لیکن راجح په دې ځای کې کله کله داسې کیږي خو لیکن راجح په دې ځای کې دا چې د آیات دوه پیر نازل شوی آیات څو پیر نازل شوی دوه پیر یو واره په مکه کې نازل شوی صحیح شو یو واري په مدینه منوره کې څه شوی دی نادل شوی دی په مدینه منوره کې د بعض منافقانو نو داغه د پاره چې هغه له استغفار نه غواړي نه غیر پاره نادل شوی نو دا کار کیږي ښا دای بل خبره تاسو یاد کړئ درې څلورمه نقطه په دې کې دا یاد کړئ څلورمه تنبیه په دې دغه کې اسفشان نزول کې چې سبب نزول مقدم دی او کرامت مقدم دی سبب نزول مقدم دی او کربت مقدم دی په دې کې دواړه قولونه شته دي بعض حضراتو ربط مقدم کړي په سبب نزول باندې او بعض حضراتو سبب مقدم کړي په ربط باندې نو لکه بعض حضرات خو بیخي اسباب پریږدي لکه تبصیر الرحمن تبصیر الرحمن د مهایمی تفسیر دی هغه کې مکمل پر ربط چلیږي هغه بالکل اسباب ته توجه نه کوي او بعضی وای چې نه ربط مقدم دی په سبب باندې هغه په دې طرف ته لاړ شي لکه امام رازی و غیره هغه وای چې نه سبب مقدم نه دا ربط مقدم کوي لکه دا مهایمی او امام رازی دی حضرات دا راي او بعضی سبب مقدم کوي پر ربط باندې خدا څه خبر نه ده دواړو دې پکې خیال ساتل کیږي نو هغه ډیره صحیح ده بل پنځمه خبره دا ده چې شاه ولی الله رحمه الله فرمایي وای چې آیاتونه د عذاب کې دي داغي سبب معلوم دي آیاتونه د عذاب دا تخویفات څه دي سبب معلوم دی هغه څه شی دی هغه کفر دی په خلکو کې شرک دی نفاق دی نو هغه چا پورې خاص کوم چې هغه فلانی بارک دا نازل شوی دی نه بس دا هر چا کې دا کفر او شرک موجود شو نو بس دا به داغه په بارک او څوک چې د اسباب او التزام کوي په دې باب کې نو هغه په هغه باندې رد کړي خجی او هغه باندې رد کړی دی البته بعضی صورت هغه وای داسي چې هغه سبب نزول ته بیان نکینو په ذهن نخلاصيږي چې دا څه مطلب لکه علم تر کیف چې اوس ته بیان نکې واقعا سوق ته اصحاب الفیل څه پیژني اتیان والا بارک الله سو وی تا ټول اتیان والا الله تبا کوي نه نه نه دا یو خاص خلق هغه بیان کوي واقع بیان کوي یا لیلا فی قریش ایلافهم رحلت الشتاء والصيف مینه د قریشو د دوه سفرونو سره سدي د دوه سفرونو سدي قریش څوک دي دا څه سبب نزول نه بیان شوی ته نه پوي نو هغه کوی بیا بیانول ضروري دي بل قاعده په دې باب کې شپږم ادا ذکر یاد کا چې العبرة لعموم اللفظ لا لخصوص السبب یلکا اعتبار بچا لري عموم د لفظ لربي حکم به عام کې سبب پورې به نه خاص کې چې بس دار فلانی بارک نازلو لہذا دا دغه په بارک دی حضرت حذیفه رضی الله تعالی عنہ د شاف مخ کې وی چې ومن لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون سړي داري کوي وی نظرت فی اليهود يهود بارک نازل هغه ورته ویلي وی نعم الاخوه لكم بنو اسرائيل يهود ستاسو ډېر خرونه دي ان کان لکم کل حلوه ولهم کل مره چې هر خوګه د ستاسو یو ترخه لري دا وي پوه شئ ترخه هغه طرف ته ورټېل وته دا په هغه باره کې نازل دي نه خداغه بارک و نازلی خو لیکن که هغه حالت پتا کې موجود شو دغه پتا پتا پوه شو هغه حالت پتا کې موجود شو نو پتا باندې راځي نو دا خبره ده چې او د دې وجنا صحابه چې کوم دین هغه با د بعض مخصوص اسباب مبارک آیاتونه نازلو خو لیکن هغه په عام استدلال کول هغه نه وسه کول استدلال کول هغه عموم د لفظ د اعتبار ور کول او هغه خصوص د اسباب له اعتبار نه ور کول نو دا قاعده هم په دې کې ځان سره سکه یاد او ساتي خجی البته دوی وایي چې مطلب ضمیر چې کوم دنه دا عام ضمائر سری دا عام نو دا بالکل عام پرې دی خو البته کوم دا کې قرینه موجوده و نو قرینه د وجه نو بیا څه کې بیا بخاص کی هغه بیا کله خاص کی بل قاعده نن سره پدې کې یاد اوساته چې موږ خدا وی چې عموم د لفظ له اعتبار دی خصوصیت ته سبب له اعتبار نشته دی خو بل قاعده فکر را یاد کا چې هغه سبب چې کوم د سده وجنه د آیات نازل شوی هغه بیا د حکم په حکم د آیات کې په طریقې اولی سره داخل دی هغه په حکم د آیات کې خو سبب چې کوم د نازل دا داخل وي په حکم د آیات په طریقې اولی سره نورم پکې داخل وي خو هغه شکل چې کوم د هغه په طریقې اولا سره داغي مصداق وي هغه په طریقې اولا سره سي مصداق وي نو دا د اسباب النزول باره کې خبره شو صحیح شو بل خبره بل دغه کوم دی بحث هغه په باب د نسخه کې دی مختصر اوس ما بیا وکړې سورته بقره کې تفصیل وایي نسخه په قران کې شته او کې نشته دی پوه شو کنه دا یو علم دی ښا زرکشی په برهان کې وایي اصول القرآن کې کتاب لیکل مشهور کتاب دی لا يجوز لاحد ان يفسر كتاب الله تعالى الا بعد ان يعرف الناسخ والمنسوخ جائز ندی چې یو سړی چې کوم دنو آغا د الله د کتاب تفسیر وکړي مگر پس تاغی نه ناسخ منسوخ ورته سي معلوم وي علی رضی الله تعالی عنہ و ترغه په دې قران کې منسوخات ښه او چې هغه بارکه دا خبره علی رضی الله عنه راغ جمعات کې ساړې نه ولاړ له تقریر کو غواز را پرې خره تقریر کوي علی رضی الله عنه پښتنه کو واعظ ته په دې پوي کې چې ناسخ ستوي منسوخ ستوي قران کې کم آیاتونه منسوخ دي په کم منسوخ شوی دي هغه له خدا نه پیژنم می کوش او بیا आवाज کوي اخرجوا هذا المبتدع من مسجدنا زمون د جمعه ته دا بدعتي وباسي دی راضي او خبره کوي او د قران ناسخ منسوخ وطن نه معلوم خو شوي ډېر تقریرونه نه کوي بل تقریرونه پابندي وي دوره پوری دا پیجنې ښا او دا برازي ان شاء الله تعالی درس کې بمنګ لا کوو قران کریم کې الله تعالی وغته وی وی هلاکت او اهلکت ځان دم تباکو خلکم تباکه دې تقریرونه کوي پوه قران کریم کې الله تعالی فرمای ما ننسخ من آیت او ننسها نأت بخیر منها او مثلها هغه چې مونږه منسوخ کو با زیات نه او با دې پریږدو پوش یای دنه هیرو نأت بخیر منها نو مونږ داغه نه بهتره ورره تراوړو او مثلها یا په مثل داغه باندې نو بعد آیتونه سکیږي منسوخ کیږي دا عقیده ولرم خه منسوخ کېدل وایي څه شته دا مثلا نسخه په لغت کې ویل کېږي یو شی د یو ځای نه ځای لکه ول ختمولی لکه سورې چې زایل شي پوه شو کنه نو هغه لری شي دا غځای نه نو بس دغه ته سویل کېږي دغه ته کوم دنو هغه ته نسخه ویل کېږي او د دیو جنا کتابت لیکلو تم نسخه وای کنه نسخه ورته وای ان كنا نستنسخ ما كنتم تعملون مونږ لیکو هغه چې تاسو ته عمل کوي پوه شو ځکه هغه بیا ځای کې دین او دغه دغه رنگي چې خو چې بل شي سره ثابتيږي هغه دغه معنی سره دی دا ثابت شي او کله مطلب مطلق ازاله ته وجه شي او شی زایل کړي لکه سورې خو چې ظاهر شي نور پر راشي کنه پوه شو سیر لاړو نور پر راغی دا بل شي سره ثابتيږي لکه کتابت چې مطلب دا دی او کړی شي نو هغه یو شیخ احتمال ختم شو بل شي په پاسه راغی نو هغه کاغذ پینواله ختم شو تورواله پر راغی دي ته نسخه ته کوله یو مطلق ازاله شي یو شی بالکل تا ختم کړ هغه تم نسخوي فینسخ الله ما یلقي الشیطان الله تعالی د شیطان وسوسه سکی هغه ختم کی ختمه کی نو دا راځي به هر حال دا اوس نسخه ستوي د اهل سنت والجماعت په نسبت باندې نسخه دي ته وي ازاله مستقر من الحكم بخطاب واحد متراخيه دا قرطبي تفسیر تعریف کړی ازاله مستقر من الحكم یو حکم دی چې الله تعالی مخکې را لېګلو صحیح شو کنه ورست پس بل خطاب را ولېګا هغه حکم په لری کو هغه حکم په سکلو هغه په لری کو هغه په ختم کو دا تعریف صحیح دی خو البته دا نسخ د تلاوت سره شامل کله کله الله تعالی حکم لري نکی پوه شو کنه او تلاوت ختم لکه دا راځي د تورات په احکامو کې وو او زمونږ قران کې بعد یو چې دا قران کې راغلی الزانی الشیخ والشیخه اذا زنیا فرجموهما نکالا من الله والله عزیز حکیم وعده کړي سره وعده کړي خدای چې زنا وکي نو سې کوي نو فرجموهما دا دواړه پر جمع کې پکانو اوس دا په قران کې شته نه دا آیات خو لیکن حکم باقی دی کنه لی باقی نو د قرطبی په تعریف باندې دا سیستم نه سیتی یا خو وای ازاله الحکم حکم ختم شي مونږ و نه کله به حکم ختم شي کله به تلاوت ختم شي کله به دواړه ختم شي پوه شو کنه کله به داس خجی نو دیو دا باز چې کوم ځکه دا معنا کړی دا بیان انتها التعقد بالقراءه او بالحكم او بهما وی نسخه دی ته ویل کیږي چې د یو حق د یو آیات په بار کې تاسو کې انتها د تعقد شو چې بس په دې باندې تعقد نشته څه مطلب د دې حکم د دې تلاوت ختم شو یا د دې حکم ختم شو تلاوت دې کیږي یا دواړه ختم شو می تلاوت لاړو او می حکم خبر ورسې دی کنه نو دا دې دې درې واړه ته دا تعریف شامل کو چې لکه د یا حکم منسوخ کېدل یا تلاوت منسوخ کېدل یا دواړه منسوخ کېدل دې تسوی لکه ګری ته نسخه وي دې تسوی دې ته نسخه وي خا دې ته منسوخ کېدل او نسخه وي ښه خجی شاه ولی الله سے وای دا مقام ډیر سخت دی او په دې کې د متقدمینو او د متأخرینو علماو سره دی هغه اختلاف متقدمین علما هغه په معمولی وصف ظاهر کېدل سره وای دا منسوخ شو هغه هغه هغه ته منسوخ کېدل وای دا نه چې کنه غټول حکم منسوخ کړي خدا چې معمولی وصف ته ختم شو مطلق او مقید شو مقید شی او مطلق شو پوه شو کنه نو بس هغه څه وای هغه وای دا حکم څه شو دا دایسته منسوخ شو دایسته نو چې دوی ته هغه منسوخ وای نو هغه وای 1500 آیاتونه په قران کې سره پاسه 1500 منسوخ دي هغه ډیره زیاته وګدای متأخرین علما وای چې نه چې یا تلاوت منسوخ شي یا حکم منسوخ شي یا دواړه منسوخ شي نو دې ته څه ویل کیږي دي ته ویل کیږي نسخه دا څنګه چې بس صرف وصف کې فرق راغی بس ته دي ته منسوخ وای نه دا دوا داس او دا قول راجح دی صحیح شو کنه په دې ترتیب باندې بیا آیاتونه چې کوم منسوخ دي نو هغه څومره آیاتونه منسوخ دي هغه آیاتونه چې کوم دي نو هغه دوی وای چې په سورته بقره کې شپږ آیاتونه دي سورته آل عمران کې یو آیات دی سورته النساء کې درې آیات دي سورت مائده کې درې آیات دي سورت انفال کې یو آیات دی سورت توبه کې یو آیات دی سورت نور کې دو آیات دي سورت احزاب کې یو آیات دی سورت مجادله کې یو آیات دی سورت ممتحنه کې یو آیات دی سورت مزمل کې یو آیات دی نو دا ټول چې راځم کې یو شایعتونه شو سورایتونه شو یو شایعت وي منسوخ دي او سیوطی هغه بیا په یو شعر کې راځم کړي خو پوره کړی نه دي او شاه ولی الله رحمه الله دغه آیاتونه شمارلې دي او بیا داسې کار کړی دی چې 1500 آیاتونو ته توجیه کړی دی چې نه دي منسوخ داسې راځي به بیا راځي د توس دغه تیرو 1500 آیاتونو ته توجیه کړی دا چې یاره دا نه دي منسوخ هغه شل شمارلې شاول الله او 15 آیاتونه باقی پریخي دي چې دا البته سړي دا منسوخ دي زمونږ استادانو هغه داسې ویلي چې نسخ خو خود شته خو استیصال د آیات چې آیات بنیادی بالکل هیڅ فائدہ نه ورکړي صرف تلاوت دی میدان دا نشته دی یو آیات په قران کې نشته دی سنا څه فائدہ به یو هغه ان شاء الله تعالی که خیر چې کله مونږ درس کو نو چې کوم آیات راځي د وطن ته دی آیات بارک مفسرین دا قول چې منسوخ دی خا اوس هغه خو منسوخ کړي ولی منسوخ کړي وجه به بیانو بیا دا غینه پس چې خا اوس د آیات فائدہ شته کې نشته بالکل بے فائدې شي بالکل بے فائدې آیات په قران کې نشته بالکل چې صرف تلاوت فائدې نه نه د دین علاوه نور احکام ته فائدہ ورکي البته په یو حکم کې منسوخ شوی دا بالکل دغه صحیح ده دې څوک انکار نشي کولی خجی اوس دا خبره ده چې دریم فصل چې منسوخ کیږي به آیات څنګه نو دا غي د پر خپل شرایط دي شرایط تناسب یو شرط بداوی چې ناسخ به ورستوي د منسوخ نه ناسخ با چې کوم من چې کوم آیات منسوخ کیږي په بل سره هغه بل به چې کوم دی هغه ورستوي دا غنه چې هغه منسوخ کیږي نو منسوخ په مخ کې ناسخ ورستوي صحیح شو دویم شرط دا دی چې نسخه چې راولي نو په نص صحیح صریحي سره براولي په نص صحیح صریحي سره دا نه چې خپل اجتهاد او ته په نسخه راولي دریم شرط دا دی چې نسخه به په انشاءات کې جمله انشائیه خو پیژنې کړه اوامر احکام په دې کې به نواهی په دې کې به نسخه په اخبارو کې نه ښه یو قصه ده بیا وایي ته چې دا قصه دا خبر منسوخ ته په دې سره په اخبارو کې به نسخه نه هغه اخبار چې په معنا د انشاء سره په معنا د امر سره هغه کې نسخه وي سلورم شرط دا دی چې لا نسخه بعد زمان النبي صلی الله علیه وسلم د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د زمانه نه پس له نسخه نشته پوه شو کنه البته چې حکم ته خلق نسخه وای دا غي بیا مونږ له هو کو چې یاره دا نسخه دی معنی سره نه ده په دې معنی سره نسخه خبر اورته دی کنه لکه مثال دی اول نو در کوم ځکه تاسو نه بیا دا کی چې دا خبره ده چې مثال کې تور بعض خلک وایي چې مؤلفه القلوب د زکات مصارف په قران کې راغلي کوم دراغلي نبی علیہ السلام په زمانه کې مؤلفه القلوب ته ورکول ایسا رستو عمر رضی الله تعالی عنہ وی دا منسوخ منسوخ دا معنی الته نه ده چې ګنې دا د احکام نه وباس نه نه دا د وخت او د حالاتو په تقاضي سره بند کړو چې اوس اسلام قوی دی ته ضرورت نشته صحیح شو کنه اوس ته بیا کله حالات جوړ شي بیا دغه حکم دی چې مطلب اسلام کمزور دی مؤلفه القلوب دا څه خلک چې دا غي د شر نه ځان ساتي یا دا کې چې اسلام تغییر مایل چې ستې درون چې بیا ورکوا دا په دې طریقې سره منسوخیت صحیح شو کنه هغه منسوخیت چې هغه بالکل هغه حکم باندې عمل ناروا شي هغه نشته ښه هغه نه دی سلورم فصل دا دی چې انواع د نسخ په صورتونو کې څنګه مطلب نسخ ده نو قران کریم کې صورتونه دوه قسمه دي یو صورتونه سلور قسمه جوړیږي سو قسمه سلور قسمه یو صورتونه هغه دي چې پاره کې ناسخ او منسوخ دواړه دي دا صرف دغه لخوا دور دی واوري ناسخ او منسوخ پکې دواړه دي دا درې سلوي صورتونه دي څو صورتونه دي ټول محکمات دي بعض پکې اوامر دي بعض پکې نواهی دي پوه شو کنه او بعض او صورتونه داسې چې پای کې الله امر شته او نه هیڅتا بعضو کې امر شته نه نشته بعضو کې نهی شته امر نشته خو به هر حال پای کې منسوخ نشته نو هغه درې سلوي صورتونه دي بعد داسې چې پای کې ناسخ خوشته ده خو منسوخ پکې نشته ده هغه شپږ صورتونه دي لکه سورۃ الفتح سورۃ الحشر سورۃ المنافقون سورۃ التغابن سورۃ الطلاق سورۃ اعلى سبح اسم ربک الاعلى دي کې ناسخ ته خو منسوخ پکې نشته بعض صورتونو پکې داسي چې منسوخ په پکې وي خو ناسخ په پکې نه هغه 39 صورتونه یو کم سلويخ صورتونه بعضی صورتونه بداسي چې پای کې بناسخ او منسوخ دواړی هغه شپږی صورتونه دي څو صورتونه دي شپږی خجی دا وشو بل شپږم مسله شپږم بحث پدې کې اخیری چې یارا صورتونو ترمنځ دا او د آیاتونو ترمنځ د ارتباط ربط بعض حضرات داسي چې هغه ربط له بالکل اعتبار نه ورته متاستو هغه وی کلام د مالک کې ربط نه د الله په کلام کې ربط نشته خو لیکن خوان نه کوي ته به تاسو بخپل اندازه لګی چې یو آیات بل آیات سره هیڅ ربط نه هیڅ مناسبت نه نو څنګه بیا دا آیات دی آیات نه پس راغی دا برابرۍ نه دیو جن امام رازی رحمه الله بعض حضرات په غیرت کړی قاضی ابن عربی وی ارتباط الآیات بعضها ببعض علم عظیم بعض آیاتنا بعض آیاتونو پورې ربط راوستل دا لوی علم دی شیخ ابو الحسن شهربانی با په بغداد کې قران وی رتونه به بیانونه نو هغه او د بغداد په مولیانو به رب کول وی دی لربت نه ورځي دی له سن ورځي ربت نه ورځي هغه لو امام نو دا وګوره دغه رنګي ابو جعفر ابن زبیر چې کوم دغه کتاب لیکل دی البرهان فی مناسبت ترتیب سور القرآن برهان په مناسبت ترتیب سور د قرآن اوس مفقود د نایاب د نه ملي دغه رنګ بقاعی لیکل د نظم الدرر فی ترتیب الآیات والسور پوشی د برهان الدین بقاعی په شل جلد کې لیکل دی ښا پوشی سیوطی لیکل دی رحمه الله اسرار التنزیل او تناسق الدرر پوشی دای لیکل دی اوس بیا دا تر دا دا حضرات چې وایي چې دا ربط پکار دی هغه وایي ذکر ربط پکار دی چې ترتیب د قران چې دلته کم پزمکه دی دا په لوح محفوظ کې مداسه دی په نازلې دوه کې بدل بدل دی خو په لوح محفوظ کې دغه شان دا ترتیب توقیفي دی نو چې کله ترتیب توقیفي دی دا الله تعالی طرف نه خصوصا احناف کوم ډیر دی اهتمام کوو چې دا توقیف دي سلفیان حضرات کړه په یو قران شریف کې قل اعوذ برب الناس پاول کې وای لم ترکه په پدیم کې وای خو مونږ وای کې تقدیم تاخير کو بکراهت ته توقیفي ترتیب نه ولې اوري خو څه کنه او کومونس کې کومونس کې نو مونږه توقیفي منو دا د الله تر طرف نه دا ترتیب نو چې کله د الله تر طرف نه دی الله تعالی چې په لوح محفوظ کې دا کلام داسې اخی دی ها او څه حکمت په کې حکیم ذات دی نو هغه حکمتونه ته خپل وخت مطابق بیانوا که په کم ته نه پوي دی الله ته سپار پوښي نو ترتیب بوي اوس په دې ترتیب کې بیا د علماو دوه ترتیبونه دي یو ربط جوړی د آیات د آیات سره نو هغه داس یو زنجیر جوړی یو آیات بل آیات پورې تړي یو آیات بل آیات پورې تړي یو آیات بل آیات پورې زمونږ د مشایخ ترتیب دغه چې راته چې هغه کې ربط ډیر خپل راځي صورت کې یو دعوه کې نور ولایا دلایل کې دلایل د دعوی د اثبات لپاره دي یا تخویف ته څوک دا دعوه نه مني یا زجر ته څوک دا دعوه نه مني یا بشارت ته چا دعوه ومنله یا څوک د دعوی بیان کوي نو تسلی ورکوي هغه یا چې د دې دعوی په لار کې کوم رکاوټونه تزهید دی لاغې په بار کې یا دا د دې دعوی د نه منلو په وجه عذاب راځي دا غیر دفاع لپاره امور دي یا چې کوم دنه مطلب دا دی چې د دې دعوی او په بیان کې تشجیع درکې څه درکې تشجیع درکې نو داسې نسې دي دا غي بیانې نو صورت داسې شي چې یو بنیاد شي او نور یک یو چې مور شه نورې بچی خبر اورسې دي کنه نو داسې قسمه را به تراجو کی نو هغه ترتیب باندې دوی ربط بیانې نو داس یو مجموعه صورت یوې نقطې ته سره کی راي وونه منګه په دغه کې بیا دواړه ترتیب به ان شاء الله تعالی کو چې هم ربط د آیاتونو د یوې دعوی سره راول ټول په یو نقطه راجمع کو او هم دغه شان ته ربط د آیاتونو د آیاتونو سره چې یو آیات دی بل آیات نه پس ولې راغی پوه شو کنه دا دلیل ولې د دنه مخ کې شو دا ولې رستو شو دا تخفیف ولې رستو راغی دا زجر ولې مخ کې شو نو دا به کوم څه کو وسره ورسره ورسره بیانو خو چې کله بیانو ان شاء الله تعالی نو دا یو خبر راته کوم چې دا بیانول بیا سم وګد واقواړي نو په دې اول اول کې کوم بیانو لږ ډیر سورته بقره کې سلک گزاره کو چې دا یاد دې اکثر په دې طریقه مربوط دی کنه خو چې کله د سورته بقره نه واورو نو بیا به ما د خلی نه رب تخلی تاسو پوه شو کنه هغه برازي پښتو کې به راته درس کوم بیانو ما خدا سره برته نه چې دا رب ته خو د څنګه آیات ختمي کې او د درې ټکی باغې پسې خبره سړی کوي او بل آیات په پاغي باندې ور سره ور لګي نو په دې طریقه باندې بسي رب برواني په دې طرز باندې تاسو هغه اصول چې تاسو د قران کریم نه مخکې ویلغه بنیادی اصولو هغه ورسېدل سرته چې هغه ټول سو اول کې مطلب د قران تعریف او موضوع غرض صحیح شو کنه بیا اصول سبع او توحید رسالت کی صداقت ته کتاب او بیا ورپسې چې کوم د قیامت او بیا ولا او برا جهاد او انفاق فی سبیل الله دا لاړو یو مقصد کی بیا ورپسې چې کوم د دعوا او داغه دلایل عقلیه او نقلیه او وحیه صحیح شو کنه بیا چې کوم دنو داغې نه پس پسې و مزامین د دعوی د تایید د پاره زجر تخویب بشارت او دغه شان چې کوم د ترغیب تزهید او ورسره تشجیع او تسلی پوښوي دا مزامین چې کوم دنو هغه لاړ صحیح شو بیا دا غي نه پس تاسو و قاعده ویلې پوښوي هغه و قاعده خو سار کې چې اوس مکمو ویلې کنه چې هغه کې کمی کمی قاعده وي طرق التعلیم د ادماج او اندماج او دغه رنګ اعاده بعد العهد و ادخال الهی او دغه رنګ سره قاعده دغه علفت حاتبنن وما ان باردن و او په ثم او په بعدو کې قاعده و او په کذالک صحیح شو هغه ختم شو چې هغه ختم شو نو دا غینه ورستم نه ته اوس دا سوګل دا باز دغه چې استفتار صورتونو بسنګ کیږي خوش وکنه دغه رنګ مطلب دا دی چې د دغه په باره کې سوای د تفسیر او تعویل ترمنځ څه فرق دی ها د نسخ د منسوخ او ناسخ او منسوخ په باره کې سوای دا څه فرقونه دي دغه رنګ ورسره د قسم په قران کې په کوم انداز باندې راغلي دي نو د هغه بیان شو او په آخر کې ورسره کوم دنو د اسباب النزول بیان شو او په آخر کې بیا درته